آمنا من ایمان راولې دې فکتبنا الیک من اما شاهدین سره د گواہی کوونکو نه په توحید وما لنا سدی من لرا لا نؤمنو چې من ایمان درولو بالله فالله وما با کتاب جا انا چراغله من تمن الحق یعنی پورا بیان درمیانه هغه چې طعام ورکوي خپل اهل ته او کسوتهم یا جامع غیتا او تحریر رقبت یا آزاد ولد غلام فمن لم یجد اسوک چې انم منو لازم دی پاغه روزه درې ورځې پر لپسې ذالک کفاره ایمانکم دا کفاره د قسمونو تاسو رضا حلفتم کله چې قسمونو خوري تاسو واحفظوا ایمانکم ساتنه او کې د خپل قسمونو حفاظت کوي د خپل قسمونو ډیر قسمونو خپل نزان ساتي یا ساتنه او کې د خپل قسمونو چې قسم دی او ګرداغه حفاظت او کفاره ورکا کذالکم دارنګ یبین الله بیان الله لكم تاسو ته آیات دلائل قل لعلکم تشکرون خامخا چې شکریا ادا کوي تاسو لیس نشتر علی الذین پاکسانو آمنو چې مال وروړو چې حلال بخورم وعمل الصالحات او بیان وکنه کا چې بیان هم کوي چې دا حلال دي حجناح نشتر پاغي باندې جناح گنا فی ما پاس کې طعمو چاغي او خور پخوا چاغي پخوا کم سيزونه خوللی وستو بو باسي اذا متقوا کلا چاغي ځان بچکی د شرک نه یو یا ځان بچ کړي او د شرک نه او امنو ایمان وروړو په یووالي د الله او عملو صالحات او عمل نیو کني پس د ایمان نه ثم تقو بیا ځان بچ کړي اوس هم د غلطو سيزونو نه د شرکياتو نه او امنو او ایمان وروړي په حرام والدي شراب او د جواري وره ما حکم غشي تاسو ليعلم الله دې لپاره چې ښکار کې الله من حاسو کو یخافو چې یریږي د الله نه بل غیب به د لیدلو د الله نه الله لیدل نه د الله نه یریږي فمن اعتدا چا چې ذاته او کو بعد ذالک پس د کارنا غلط چا کار او کو بیا ذاته او کو توبه او کلو بیا ذاته او کو نفله نخاز هغه پر عذاب الیم عذاب دې درناک نیول لیذوق در پارا چې اوس کی دا وبال امر انجام د کار خپل عف الله عما صرفا معافی کوي الله دا سنا چې د مخکې کړي چې مخکې کړي ومن عاد اسو چې بیا د وګرځي د بد کار تا فینتقم الله منه نو بدل بو اخلي الله داغنه والله عزیز ذو انتقام الله دې زور اور خاوند بدله که ښکار کړی شي تاسو ته حقیقت داغه نو خفه به کی تاسو را وای ان تسالو کو سوال کوي تاسو ان داغه بيځه مبارکي پاو ينزل قران او چې بیانول شي قران تبدلکم نو ښکار به کړی شي تاسو ته حقیقت داغه عف الله وانا معافي کړی الله دا بيځه ته پوښتنه کوه والله غفور حلیم الله دې بخشش کوونکی او صبرناک وایل رسول راشی تر خود پیغمبر ته نو قالو وای بد حسبنا کافی د منګ لرا هغه طریقه وجدنا چې مونږ دې منګ علی پاغه باندې آبا انا خپل مشران اولو کان آباهم اگر چې پلار آند دی لا علمون شیئا چې نه پوی د پسې سلبانی ولا یهتدو نه پسملار روان سملا یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو علیکم انفسکم لازم دی پتا سو باندې بچاو د خپل ځانونو بلا یزرکم زرن در سي تاسو تامن گمراهی دا چا زو الله چې گمراه شو ګناه دا چا چې گمراه شو اذا تدیتم کله چې بیان کوي تاسو کله چې تاسو بیان د توحید او د سنت کوي او دا غي نه پس خلک ګناونه کوي نو دا غي د ګناهونو نقصان تاسو ته نشته الا الله خاص الله تمرجوکم زید واپس کې دوه تاسو دې جميعا د ټولو فینبئکم بما کنتم تعملون نو خبر بکی تاسو را بما پاک کارونو چې تاسو کوي یا ایه الذین آمنو ای مومنانو شهادت بینکم گواہی پمن تاسو کې ذا حضور کړه چې حاضر جی احدکم الموت یو تاسو ته علامات مر حین الوصیت په وخت وصیت کې اسنا ان دوتنا زوا عدل چې خاوند انصاف علوي منکم تاسو نه او اخران یا نور دو کسان من غیرکم چې سیوا تاسو نه وي تاسو د دین نه نه ان انتم کچرتا تاسو ضربتم سفر کا فی الارض فزمکه کی فاصابتکم مصیبت الموت نو ارسید تاسو مصیبت د مرګ که شک اوستا سودا غي په بیان کې او وای بدا دوال الله نشتري چې ناخلو من به په دې قسمونو سمنندا دنیا ولو کان ذا قربا اگر کې ودا خاوند خپل ولې ولا اگر کدا بیان زمون په خپل ولې نه ولا نکتمون پټو من شهادت الله گواہی د الله کوم پټکړه بشک من به ځن فدا واکیل من الاسمین د ګناګارونه پس د قسم نه دا وارثان د مړي په دې خبره انهما چې بشک دا دوالو گواهانو نصرانیانو استحقا ثابت کو د دوالو اسمن تاوان منګلا د مړي وارثان په دې خبر چې دا قسم هغه موږ د پاره په تاوان کړي اسه قسم کړي د زرو جامې پټ کړي یا خاص ته پوي په پټو سيزونو باندې اوس تخصیص دی عیسی علی السلام کې پامبیاو کې نو کداغه عبادت شوی یا کا چو وی الله یا عیسی ابن مریم اذکر یا کا نعمتي نعمت نظم علیک پتا وعلى والدتک فمرسا اذ ایتک بروح القدس کلا چې مضبوط کړي ما تعالی را په جبرئیل امین باندې تو کلم الناس چې خبره کول تا خلق سره فلمه دې په زنګو کې وقال الذين كفروا نوايا کسان چې کفر کړي منهم د دینا ان اذان دا بیان دی عیسی علی السلام الله سحر مبین مگر جادو احکارا وایذ اوحیتو ال الحوارین او کلا چړک وا چولو من حوارین تا خاص ملګرو دی عیسی علی السلام ته ان امنو چې ما نوړي بي په ما و به رسول په پیغمبر زما باندې عذابا داس سزا لا عذبو چې نه به ور کړی ما دې سزا لرا احدن یو کس من العالمین د مخلوق والو د جهان والو نه کلام وګړي وایس قال الله یا کشبو الله یا عیسی ابن مریم قیامت کې یا عیسی ابن مریم ان تقلت للناس آیات ویلو خلق تا چې اونې سیمال را او می امور زما الہ ان فزو مدرګاران من دون الله بيد الله نه قال نبو عیسی علی السلام سبحانك پاکی د تعالی الله ما یکون لی ندی مناسب مال را ان اقول چویم زو هغه خبر اچ نشته ما د پاره پاغه صاحب چرته زو دا خبره ان کنتو که چرته ما قلتو ویلی دی خبره لرا فقد علمته تاکي تخپوی پاغه باندې قال الله نو بو الله یا هاذا یوم ينفع الصادقین دا غرض دا چې فیض ور کې رښتینو تا صدقهم رښتیا دا غي صادقین موحدین تا پاور چې فیض ور کې موحدین تا صدقهم توحید دا غي صادقین نه مراد موحدان صدق مراد دا غي توحید چا چې دنیا کې د توحید आवाज کړي او هغه موحدین او تبا قیامت کې الله داغه فیدې ور کوي الله دې موږ ته نصیب کړي لهم خاص دی لرا جنتونه وی تجری چې به ایږي و من تحت الانهار لاندې دونو دا غین ولې خالدین همیشه وی فیا پای کې بدن همیشه رضی الله عنهم راضی بشي الله د دین او د رضای د الله نه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لوی الحمد لله شروع کوم په امدادون هم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص الحمد لله لایق د حمد نو دی الله هغه بادشاہ د سورته انعام لن مقصد او رد د شرکو او اسباد توی د شرک دو قسمونو غر شرک اعتقادي چې داغه تعلق دا کې دي سره او دویم شرک فعلی چې د افعال سره داغه تعلق پیر او فقیر لور کې نو دا تا شرک کو د الله سره په عقیده کې په تصرف کې او په دعا څنګه چې الله تا غایبانه आवाज کې چې الله را ورسېږي دا دی عقیده چې هغه دار سړي شي نو دا رنګ आवाज مخلوق ته کې پیر او فقیر اولیاء ته کې چې فلانی په نه کې را ورسېږي ا نو دا تا شرک کو د الله سره پر بللو کې او فل عبادت چې څنګه د الله په نوم قربانيان کې منښتې نزونیاز پیش کې منځونه کې نو دارنګې د مخلوق په نوم باندې هم قربانيان کې نزونیاز منښتې پیش کې کدا کارو شو د فلانی ولی په نوم باندې چيلې ګټ پیسور کوما غوي با لالو مبدي ګونه په خوما نو دا منښت شو د بل چا په نوم باندې نو دا تا د الله سره شرک کو په عبادت کې برخدار دې پیدا کوم مخلوق د الله سره په عبادت کې او دا ناروا ده شرک اقسام دي او یول زل داود توحید ذکر کوي په دې صورت کې او پاغي 25 دلایل عقلیا چې انسان عقلی مني الله دې زمنګ نه شرک لري کې او الله دې زمنګ په زونو کې توحید راسخ کې اوس خیال کوي الحمدلله اصورت دوی سری اوله ایسه کې یو سل اول سیاتونو په دې کې رد شرک اعتقادي داغه سلور قسمونه سلور قسمه مشرکین باندې رد او دوی مېسه کې رد شرک فعلی چې داغه تعلق د افعال سره راته نظر نیاز منخت چيري ګډان پسان منځونه داغه په نومونه باندې کول بل چا په نوم باندې او یو لزر داوا او پاره دلایل دي وقالو وای دی لولا انزل علیه ملک ولن راضی په پیغمبر باندې یو فرشتہ ولو انزلنا الله وی کراو دی ګم ملکن یو فرشتہ لرا او د نسبت د درو کیا فرشتہ دا نو لقضی الامر او نو خامخا فیصله بو شي د عذاب د الله ثم لا ينظرون بیا به ته مهلت ورنکلی شي نو ولا لبسنا نو موږ خامخا اشتباه را او سوي عليهم پدې اغا جل بسون چې پدې کوم اشتباه اوس راغلي بیا به چې دا څنګه دی ولقد استهزئ تاکي ټوکی شوی برسون فبیا پور من قبل کا ستانه پوخا فحال پتا پورم پیغمبر کی نن مو پورم کی حق پرست پور کی فحاقا بالذین نازل شفا کسانو پور چټوخه کړي منهم ددینا ما هغه عذاب چې دی به پاغه پسې ساجون ټوخ کولې وا پیغمبر اسیر او ګرځي فلر د پزمکه کې سم منظور او بیا وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین چې څنګه شو اخیری انجام د تکذیب کوونکو وایا پیغمبر علی من ما فی السماوات والارض د چا په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې او زمکو کې دی او خاص الله اختیار کې وهو د الله یطعم طعام ور کوي مخلوق ته ولا یطعم د الله خلاص او طعام نشور کوله وا پیغمبر انی بشک از چې ما امر تو حکم شوی ما تا ان کو نه چې شمز اول من اسلم اول دا چا نه چې غالک دې مسلې د توحید ته ولا تکونن او مکه کته من المشرکین د مشرکینو نه یمسسک الله کچرته اورسی الله تا ته تکلیف ولا کاشفا نشتر لرکون کی داغه بل سو الله وا مگر دا یو الله دی و ایم سسکا کور سے تا تعالی بخیر فیدا وهو علی کل شیء قدیر بشک ان الله پایو شی قدرت والا او هو القائل د الله زور اور دی فوق عبادی د پاسه د خپل بندګانو او هو الحکیم الخبیر د الله له حکمت والا او خبردار ذات وا پیغمبره ایوشین کم یوشه اکبر وډل وی د شهادتن په اعتبار د گواہی وا الله شهیدن گواه د فمن زما فمن تاسو کی و اوحی الی هاذ القران ګنده جواب انجام د شرک د دی الا مگر دا ان قالو چوای بده والله قسم په الله ای زمنګ رب اما كنا مشرکین نو منګه مشرکان انظر ګورا پیغمبر سرنګید کذبو درو وی علی انفسهم په خپل ځان نو باندې وزل عنهم ما كانوا یفترون او رب بشیر دینا هغه مدرګاران دي جوړ کړیو د الله سره وین اونا او اولی پخپل عنه داغه د بیان نه خلق داغه د zarar نه منه کې چې څوک ته zarar او نه رسې پیغمبر پاک ته پخپل د بیان نه اولی لکه ابو طالب یا وهم او دې منه کې خلق لرا د قران نه وهم او دې ينهو دا کافر منه کې خلق لرا عنه د قران نه د پیغمبر د بیان نه وین اونا عنه اغا حقانیت د پیغمبر کانو چې دی په پټاو من قبل پوخا چې دا پیغمبر نه دا وو تخکار جو دا پیغمبرو ولو ردو او کو واپس شو دی دنیا ته لعادو نو خامخا دی را ګرځي بیا اغا شرک او کفر تا نو چې دی من کلی شي وانه دا غینا وانهم بشک دی لکاذبون خامخا دروغ جن دی وقالو وای دی ان هي ان ردا الا حیاتنا الدنیا مگر جن زمون د دنیا و ما نحنو بمبعوثین او نه منګه بیا د پورته کیدونکو نا منګ جیو پیرملو شو بیا وکړه پورته کیو ولو ترا کچرت ویني ته پیغمبره از وقفو کلا چې دی به ادرلی شو علی ربهم د خپل رب سره نوای بو تعالی الیس هذا بالحق قد خسر الذين پتاکی تاوانی دیا کسان کذبو چاغی دروغ ویلی بلقاء الله په ملاقات د الله حتا تر دې ذا جاءت مساعت کله چراغ دې ته قیامت باغ تنا صافا قالو نو وای دې یا حسرتنا یا افسوس من لرا علامه پاسبانه فرتنا چې کمه کړو من فیها په دې دنیا کې وهم او د يحملونا پورته کوي با اوزار او قلوب بوجنو لرا علا ظهورهم په خپل شاګانو باندې علا خبر شي سا اما زرون ډېر بد دی هغه چې د کوم بوج وروړي ومل حیات الدنیا نه ژوند دنیا الا لعب مگر ټوکری ولهو نو بصری الله دې موږ ته خپل امداد راوړي ولا مبدل لکلمات الله او نشتره بدلونکي د حکمونو د الله سوک د وعدو د الله سوک الله وې زما دا وعده د تاسو سره چې زبر امداد کوم او کلکیا ولقد جاءك پتا کې راغله تا ته من نبأ المرسلین هغه خبرونه د ګلو شوم بیا علیهم السلام فتاتی یوم او راتلو کیا غی تابعا په یو معجزه نور اولا ز اشاره دیتا دا کبر اوخی جی او دیتا تا ګوری او پای کې سستا صداقت وی نو بیا هم تانمنی ولو شاء الله کو خوښ وی دا الله په زور باندې ایمان د خلکو لجمعهم ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی بل ایاو بلکې خاص دی الله تا تدعون تاسو برابر کوي فیکشفو لری کوي والا هغه مصیبت چې تاسو برابر په طرف داغه ان شاء الله الله خو غشي وتنسون ما تشركون او پرې دی تاسو هغه مدګاران چې تاسو شریکان کړی د الله سره فقطع نو کټ کړې شو دا بیر القوم الذين ظلموا مند قوما کسانو ظلمو چې ظلم یې کړو والحمد لله رب العالمین او لایق د حمدونو دی الله چې پالون کې د ټولو مخلوقات وي وایا پیغمبر رايتم خبر اخی ما تاسو اے خبر دا کوي ماتا ان خذ الله کو اخستی کو اخلی الله سمعکم طاقت دا ور دو تاسو ابصارکم طاقت دلی دو تاسو وختم علی قلوبکم او مہر لګي الله تاسو پړونو باندې من سوګ دې الہ حاجت روا غیر الله بی ذا الله نه یاتی کوم چې راتبو کی تاسو تفاغه انظر غرا پیغمبره کیف نصرف الحال سرنګ من بیانو دلائل دوادانیت و پیغمبر انی بشک زنهی تو من کړه شوی ما ان اعبد الذین د عبادت دا کسانو نه چې تاسو ته را مدد شوای من دون الله به د الله نه که فرشتي دي کني کان بندګان دي وا پیغمبر الله تبوا واکم سنه تابع کېږم د خواهش تاسو کزه تابع شوم زب گمراهم اذن په داوا کې وما انا من المهتدين توافی په معنی د ادو کولو سره ده ويعلم او پويږي په سبانه جرحت کو جرحتم چې کوي تاسو بنهار درځي ثم يبعثكم نبيا وخي تاسو فيه په دغه طریقه په دغه حالت د دې لپاره ليقضا اجل مسمن چې پوره کړی شي هغه نیټه مقرر د دنیا د مرګ ثم الی بیا خاص دی الله تمرجوکم زید واپس کې دوست تاسو لري ثم ينبئکم بیا به خبر کې تاسو لري بما پاکارونو کنتم چې تاسو تعملون کوي وهو القاهر دا الله زور ور دی فوق عبادی د پاسه د خپل بندګانو ويرسل علیکم او رالیږي پتا سو حفظا نگهبانه فرشته ساتون کې د اعمال استادو ثم انتم تشركون بیا تاسو شرک وي دا الله سره نور برخدار جوړوي وایا پیغمبر هو القادر دا الله قادر دی علا په دې خبره ایب عسا چې رولي علیکم پتاسو عذابن عذاب من فوقکم د پاسه تاسو او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپو تاسو او یلبسکم یا واچي تاسو لرا یا وا غوندي تاسو ته شیان ډل ډل په یو بل مور واچي و یذیق او سکی باز تاسو ته باس باز جند بازو وزر الذين پردا کسان اتخذو چې نیولې غي دین هم دین خپل را لعبا ټوکې ولا بنوا بسې وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کړي د لرا ژوند د دنیا وذکر به او پندور کوا به پر قران باندې ان تبصل نفس چې هلاک نکلی شي ان پمانه دلا چې هلاک نکلی شي یو نفس تبصل هلاکت بما په سبب دا اعمالو کا سبب چا غ نفس کوم عمل کړي دي ليس نبويلا دا غ نفس د فار من دون الله به دا لا نه ولي سوق دو صلا شفي نو سوق لا سونکي وان تعدلو کو فديه ورکه ته کو لعدن پوره فديه کلذي پشان دا کس استهوت هو شیاطینو چې بوتلې اغلرا شیطانانو استهوت هو شیاطینو چې پریشان کړي اغلرا شیطانانو په سبب د وسوسه د شرک فل ارض پزمکه کې حیران په داسې حال کې چې وی دی حیران له د در پار اصحاب ملګری یدعونه چرا بلی هغه ملګری د لیل الهدى هدایت ایتنا چرا زمنګ سره وا پیغمبر انه د الله بشک هدایت د الله هو الهدام دا هدایت دی و امرنا حکم شوی موږ ته لنسلم د لپاره چې موږ غاړه کیدو لرب العالمین د لپاره د رب د مخلوقات وان اقیم الصلاه او حکم شوی ما ته چې پابندي وکړي د مانزه او وتقو و یریږي د الله نه او هو الذی او د الله غزاد ته چې خاص د تبع تو شرون تاسو پورته کولې شي وهو الذي الله غذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه او الارض ازمکه بالحق پرشتیا و یوم پاور یقول چوبو یلا کن شان فیکون شیب بیا نفس پیدا دي د الله یو کار کی قوله الحق وینا د الله د رشتیا وله الملک خاص الله لره دي اختیارات یوم پاور ينفخو چې پوکې وو کې شي په سوري پښپېلې کې عالم الغیب پویږي په پټو او شارت په ښکارو مخلوق تا او ول حکیم الخبیر او دا الله دې حکمت والا او خبردار ذات اوس دې نه واقعات ابراهیم علی السلام بیان یو اذ قال ابراهیم یا کچو ابراهیم علی السلام له ابي خپل پلار ازر ازر تا تتخذ اصنامن آیا نسیت جو سیدنه کانو بندگانو الہتن په مددګارې انا دا مې رب نه دی فلما ارکل افلا چډوب شو سپوږمې نو قال وی ابراهيم عليه السلام لا لم يهدني ربي کچرته نو مضبوط کړي مال را ربي زما رب په توحيد باندې لا اكونن نو خامخا ام بزو من القوم الضالين قوم گمراهانو نا خو ځاله د پوخانا په توحيد مضبوط کړي ما ولا اخاف او زن یریګم د سزا داغه مشرکینو نه د سزا داغه مددګارانو چې تاسو شریکان کړی به د الله سره الا ایشاء ربی شیئا مگر چې خو خشي زما طرف شي اند زره د سسیز وسع ربی کل شیء علما او توان لري رب زما په ار یو شی په بار د پوي فای الفریقین نو کم یو د دوو ډلو نه احق هغه ډیر لایق دا بل امن د بچ کېدو ان کنتم تعلمون که چر تاسو پویږئ الذين کسان امنو چې ایمان وروړي د الله په یووالي ولم یلبسو ایمانهم بظلم او نه دې ګډ ور کړی د خپل ایمان سره شرک لرا ظلم شرک بدله ورکو موږ نیکو کارو ته موحدانو ته وزکریا یاد ک زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام الیاس علیہ السلام کل من الصالحین ټول د نیکانو نه اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام وکلنا هر یو فضلنا علی العالمین غرواله ور کړم په مخلوقات خپل زمانه و من ابایم او باز د پلارانو ددینا د انبیاء بالفرض و تقدیر شرک کړي وي لحبت عنهم ما كانوا يعملون نو برباد شوی وو د دینه آغا چې د کوم عمل کوي اولائک الذین دا کسان دی آتیناهم الكتاب چې ورکړو موږ د تفهم د کتاب او حکم په یو په دین او نبوت پیغمبري لرا فای یکفر نو کو کفر کو په دې مسلې د توحید باندې ها اولای دې کسانو دې مکه والو نو فقط وکلنا بها نو تاکي تیار کړی موږ دې مسلې د پاره یو داسې قوم لې سوچ نه به یغه بیا پاغه باندې بکافرین کار کوونکی کافر اولائک الذین دا کسان حد الله چې مضبوط کړی الله فبهدا هو مقتدی نو په طریقه دا غي پس روان یا وایا پیغمبر الله سلکم نو عالم تاسو نه پدې باندې اجن سمجدوري ان هو نه دا الا نه دا قران مگر واز او نصيحت د پاره د مخلوقات وما قدر الله او تعظیم نه کړي د الله حق قدرې پر تعظیم د الله اذ قالو یاد کچو وی د ایمان زل الله نه دا علی ګری الله علی بشرن په یو بندا من شی انس مسلا وایا پیغمبر من انزل الكتاب چا را لګری دی کتاب کتاب جا به موسی چراغ له پاغه باندې موسی علی السلام نورن رڼا والا وهدن هدایت ولناس د پاره د خلقو تجعلونه چې ګرځوي تاسو هغه مسلې د توحید قر توحید هغه چې ګرځوي تاسو هغه تورات د قرات وی سا ټوټه ټوټه تو بدونا چې کار کوي تاسو دا غینا د مقصد خبره و تو فون کثیر نو پټوي ډیر لرا وعلمتم ما لم تعلموا او خود له شو تاسو ته احکام لم تعلموا چې نو تاسو پویا انتم تاسو ولا اباکم نستاسو پلاران پاره ولتنذر ام القرى دې د پاره چې ته ویری مکه والا و منوا سوق حولا چې چا چا پیر دین مکه نه دی ټول دنیا والذین واکسانا من یؤمنون چې یقین او باور کوي بل اخرت په اخرت باندې یؤمنون دې یقین او باور کوي به پر قران باندې وهم او دې علی صلاتهم په منځونو خپل یحافظون نگاه باندې حفاظت نه کوي پشان دا انزل الله چې را لېږلی دی الله بیان کړی الله ولو ترا کې چېرته وویني ته اذ ظالمون کله چې ظالمان له فی غمرات الموت په سختو د مرګ کې والملائکه فرشتي بباسطو وګدون کې ايديهم لاسونو خپل لرا وای به فرشته اخرجو وباسي انفسکم اليوم نفسنا نن ورځې تاسو دا سات او زون عذاب الهون سزا درکول شي سزا د ذلت بما کنتم په سبب دا غي چې تاسو تقولون وی الله په الله غیر الحق نه مناسب خبره وکنتم عن آیاتی او تاسو د آیاتونو د الله نه تستكبرون چې ځانم غړګانا ولقد جئتمونا پتاقی را لئی تاسو مونږ ته فرادا تشتور یوازې د مالونو نا کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې پیدا کړی مونږ تاسو پاول ځل باندې وترکتم ما خولناکم او پرې خو د تاسو او به ویلې چې دیتا پرې خو د تاسو ما هغه مالونه خولناکم چې درکړی مونږ تاسو ته ورا ظهورکم رسول خپل شاګانو نه زید آرام وخت آرام والشمس نور والقمر اسقوم حسبانا وخت حساب ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د غالب پوهه بادشاہ او هو الذی الله ذات جعل چې ګرځولې دي تاسو د پاره ستوري دي لپاره چې ورسېږي تاسو په دې خپلو مقصدونو ته فی ظلمات البر په تیارو د وچو دریابونو کې قد فصلنا الآیات تاکي کلاو کلاو موږ بیان کړي دلایل لقوم یعلمون دا قوم د پاره چې پوهیږي او هو الذی الله ذات انشاکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یونه فمستقر لغون دی زید اوسیدلو دی و مستودعون لغون دی زید امانت کې خودلو دی ولم تکن له او نشتره دلرا صاحبت بی بی وخلقا پیدا کړي کل شین ار یو شین را او هو د الله بكل شین علیم په یو سر دی پویا ذالکم الله دغه صفاتونو والا ستاسو الله دې رب ستاسو لا اله چې نشتره بل حاجت پوره کول والا به دې الله نه خالق کل شین پیدا کون کې د ار یو سر دی نو فعبدو دغه عبادت او بندګیو کوي قد جاءکم بصائر او پتاقی راغلی تاسو دلائل من ربکم د طرف طرف تاسو نه فمن ابصر چا چې ځان پوهه کو فلنفسه نو ځان له فایده وکړه ومن عمیا سو کو عمیا چې غافل شاله نو ضرر پاغه دی وما انا علیکم بحفیظ او نه مزه په تاسو باندې ساتونکې وکذالکم دارنګ نصرف الایات بیانو منګه دلائل واقسموا دې قسمونه خور بالله په الله جا د ایمان مضبوط قسمونه لئن جاءتهم آیات کچرتا راشي دیته یو معجزه لا یؤمنون نو خامخا دی به ایمان لوړ بیا په معجزو وایا پیغمبر انما الایات عند الله بشک معجزې د الله سره دي وما یشعرکم او سشي خبر کو تاسو لرا وما یشعرکم او سشي خبر کو تاسو لرا اے مؤمنانو چې تاسو وای معجزه کله راشي نو دا کافر به ایمان نه وروړي نو څه شي خبر ک تاسو له مؤمنانو بشک دا معجزه چې کله راشي نو لا یؤمنون دوی به ایمان نه وروړي یا مؤمنانو وی ک معجزه راشي هم د ایمان وروړي نو اے مؤمنانو تاسو څه شي خبر کړي چې بشک دا معجزه کله راشي نو دا کافر به لا ایمان نه وروړي نه